مور بی بی مریم رضی الله عنها ده او بل الله ده نو الله پاک د دې د دې پرات کې ډیر آیاتونه دي په هغو کښې موږ تاسو ته سورت اخلاص هم ووایو چې الله رب العالمین قل هو الله احد ورته وایه ای پیغمبره شان د خبرې دا د الله څخه یو ده الله الصمد الله بې پروا ذات ده لم یلد ولم یولد نه له ده څوک زو کړی دی او نه دی له چا زو کړی ده ولم یکن له کفوا احد او د ده شریک نسته هیڅوک او دویم وفي ربوبیته په ربوبیت کې بل الله سره شریک نه نسی په ربوبیت کې له الله سره شریک نیول دا شرک اکبر ده په ربوبیت کې شریک ده ته وایي لکه متصرف او تربیه کوونکی د ټول عالم یو الله رب العالمین ده او ته په یو څنګ کې یو بل څوک هم متصرف یا تربیه کوونکی ورته ثابتوي سي څه قدرت نو له د بندګانو سره هم سته په شرک د ربوبیت کې هغه څوک داخل دي چې دوی وایي د دغو علاقو متصرفین سته ځکه چې الله رب العالمین وایي وقل الحمد لله ورته ووایه ای پیغمبره ټول صفتونه د الوهیت چې دي هغه الله لره دي الذي هغه الله لم يتخذ ولدا چې د هغه ولد نسته اولاد نسته ولم يكن له شريك نسته د لره شریک فی الملک په باچیو کې د باچیو متصرف یو الله ده او هیڅ شریک ته ضرورت نه لري ولم يكن له نسته د لره ولي څوک دوست من الذل د عجزي څه معنی یعنی یو داسې څوک نسته العیاذ بالله چې الله رب العالمین له یو کار څخه عاجز سي نو بیا د توایس چې کومک راکړه لکه دغه شرک په دې پرپرستو خلکو او دغه بلریانو کې سته هغه وای العیاذ بالله پیر عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه شي وای دا غوث العظم دستګیر ده دستګیر څه معنی العیاذ بالله وای ټیم الله ته کومک ورکړی د په ځای دستګیر یې دوی په دغه واجب بولي که تال دلی په دې بازارو په دې شانو کې هم پر د موټرانو نوشته کړی وي نو دا سیدی د دې عقیده د کفر دی وکبره لوی د الله وایه تکبیره په لوی ویلو سره او په شرک د ربوبیت کښې هغه څوک هم داخل دي چې د بند کار خلاصولو والا او د خلاص کار بندولو والا له الله څخه بغیر بل څوک بولي ځکه چې الله رب العالمین وایي ما یفتح الله للناس من رحمة هغه کار چې زه خلاص کم د پاره د خلکو په خپل رحمت سره فلا ممسیک لها د هغه څوک بندونکی نسته وایم وما یمسک کم کار چې بند کم فلا مرسل له د هغه څوک خلاصونکی نسته من بعده ورسته تر بندولو د الله یعنې دې وروسته تر بندولو د الله د هغه څوک خلاصونکی نسته نو دا غسیدا دا شرک پر ربوبیت او فی الالوهیته په اولوهیت کې بل الله رب العالمین سره شرک نه کوي په اولوهیت کې له الله سره شرک نیول دې ته شرک اکبر وایي لکه لوی الله ده او شرک په اولوهیت دې ته وایي په شرک د هلویات کښې هغه خلق داخل دي چې کله دوی ته آیات یا صحیح حدیث پیش شي نو دوی وایي دا خو زموږ په مذهب کښې نشته یا پر هر چا د خپل مذهب اتباع واجبه ده یا دا دین خو یوازې په قرآن او حدیث نه ده پوره د ملایانو خبرو ته هم ضرورت شته. ځکه چې قال الله تعالی الله پاک وایي اتخذو دوی نیولي ولو دا یهودو نصاراو احبارهم خپل ملایان و رهبانهم او خپل پیران اربابا علاګان من دون الله بیل الله یعنې دې لوی الله د الله خبره به منل کېدله خو دوی د هغو ته دومره غټه درجه ورکړې وله چې د هغو خبره به منله د الله رب العالمین خبره به پرېښووه دویم، په شرک د الوهیت کې هغه خلک هم داخل دي چې دوی د الله څخه بغیر بل چا ته عاجزي کوي یا سجدي یا سجدې ورته لګوي یا د هغه په نوم شی حلالوي ځکه چې الله رب العالمین وایي، ولا یشرک فی عبادة ربه احدا، الله رب العالمین وایي، زه نه شریکوم په خپل عبادت کې یو څوک هم. زما په عبادت کې به څوک شراکت نه کوي او دریم په شرک د اهلویت کې خلک هم داخل دي چې پر مخلوق چې پر مخلوق یې د عالم الغیب ګمان وي ځکه چې الله رب العالمین وایي قل ورته وایي پیغمبره لا یعلم نه پوهېږي من هغه څوک په سماوات کې که په اسمانو کې دي والارض دی او که په مځکه کې دي الغیب په غیبو باندې الا الله ما سوا له یو الله نو په غیب اوس دا یو الله پیژ او په شرک د اولویت کې خلک هم داخل دي چې له الله څخه بغیر و بل چاته اواز کوي ځکه چې الله جل جلاله وایي ومن اضل څوک د زیات ګمرا ممن ترغه چا یدعو چې بولي من دون الله بیل الله من هغه څوک لا یستجیب له چې قبلول نس کولای ودته الى يوم القيامة تر ورځې د قیامت پورې وهم عن دعائهم غافلون اغلب بلنې د دنه خبره دي یعنې دې که دا بتان دي که دا قبرونه دي که پیران دي که هر څوک ده ته نارې ورته کوې نو هغسې څو ډبرې پرتې دي څه ورسته اډونه پکې پراته دي نو څه ستا ناره قبر والا اوري هغه ژوندی رب چې در نږدې هم ده هغه ته غږ نه ورکوې ناره نه ورکوې هسې و ډبارو و کاڼو و بوټو و چنجو و اډو ته نارې وروهې او په شرک د هلویت کې خلک هم داخل دي کومه ویره چې له کومه ویرې د کومې وېرې چې الله لایق ده، هغه وېره دوی له بندګانو لري، ځکه چې الله جل جلاله وايي، ولا تخافوهم له کفارو مه بېرېږئ، وخافوني له ما وبېرېږئ ان کنتم مؤمنین که رښتیا تاسو مؤمنان یئ. که تاسو مؤمنان یاست نو له ما څخه وبېرېږئ. او په شرک د اولیات کې خلک هم داخل دي چې له الله جل جلاله څخه بغیر بل چا سره محبت لري هغه عبادتي محبت ځکه چې الله جل جلاله وایي ومن الناس بعضې له خلکو من هغه څوک دی یتخذو چې دوی نیسي من دون الله بېله الله اندادا شریکان یحبونهم له هغو سره محبت لري که حب الله دومره محبت لکه له الله سره چې څوک کوي لکه سړی چې له الله سره محبت لري دومره محبت ورسره لري والذین هغه کسان آمنو چې دوی ایمان راوړی ده اشد هغه ډیر سخت دي حبا په محبت کې لله له الله سره کافران خو له قبرو او له مشرکین خو له قبرو او له پیرانو او له نورو شیانو سره له بتانو سره مینه لري خو مؤمن له الله سره ډیره زیاته مینه لري او دغه رنګه په شرک د اولویت کې نور هم ډیر کسان چې دي هغه پکې داخل دي خو د اختصار له وجې دلته بسوالی باندې کوو نو د وفي الاسماء والصفات او په اسماء او صفاتو کې له الله سره شرک کول دا شرک اکبر ده هغه ما تاسو ته وویل لکه مثال یو الله اورول کولای سي لیدل کولای سي هر وخت له هره ځایه او ته په څنګ کې داسې یو څوک شي یو بزرګ یا پیر یا یو څوک ورته یاره دا ما اورول کولای سي او لیدل کولای سي نو د الله رب العالمین صفت دی و بنده ته ورکوي نو دا شرک اکبر سو ليس كمثله شيء الله رب العالمين واي وليس كمثله شيء الله رب العالمين واي ما په مثل بل څوک بل شي نسته وهو السميع العليم الله پاک اوریدونکی او علیم زیم والحکمیت حکمیت کې شرک نیول الله سره شرک اکبر ده حکیمیت کې خو ما درته وویل دوې فیصلې پر یو شي باندې وسي یوه د الله یوه د بنده ته د الله رب العالمین فیصله پرېږدي او د بنده فیصله در واخلي نو الله رب العالمین ولا یشرک فی حکم احدا زه په خپل فیصله کې هیڅوک نه راشریکوم والقوانین په قوانینو کې الله رب العالمین یو ده په قوانینو کې له الله سره شریک جوړول شرک اکبر ده په قوانینو کې دا معنا الله پاک له زناکار د پاره د غله لپاره او د هر ظالم لپاره له بیت الله بیا تر بیت الخلا د هر چا لپاره خپل قانون جوړ کړی ده نو ته دغه په مقابل کې نور قوانین جوړ کې نو په دې سره سړی کافر کیږي ځکه چې الله رب العالمین وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون څوک چې په قرآن باندې څوک چې پر هغه قرآن فیصلې نه کوي چې الله نازل کړی د دغه کافران دي وسانیس دا شرک الاصغار یا شرک اصغر ده وهو لا ينقض الاسلام من كل وجه هغه له ټولې وجه اسلام نه متي کلبس الخيط والحلقه لکه راځړول یعنی په غاړه کول اغوستل د تارو تارونه په غاړه کول ول حلقه بندونه اچول لکه نیمه خلکو ګوتو ته اچولي نیمه یې دغه لیچو ته اچولي و تعلیق تمیمه او دغه رنګه راځړول د تمیمې تمیمه هر هغه شي تل کېږي چې په غاړې دې راځړولې لکه دا بعضې خلک دانې راځړوي بعضې خلک دغسې نورې ډبرې راځړوي او بعضې خلک بیا تعویزونه راځړوي و طیور او لکه بدپالي بدپالی و ده ته وایي سمسال که تاوان وي خو د الله رب العالمین له طرفه در رسېږي که خیر وي که شر وي نو تور ته که دا پلانکی ما ورغلی زما په کور کې به مریضي نه وای پیدا سوي پلانکی سږ کال دلته راغلی نو زموږ کښتونه نه کېږي زموږ اوبه سره وچې سوې دا د پلانکي له وجې څخه دا وریا او ریا وریا او ریا ريادت وايس د بل چا د لیدو لپاره وی کار کوي والحل بغیر بغیر الله او قسم اخستل بل الله یاندې په بل چا باندې لکه څوک په دې کعبه مې دې قسم څوک په مسجد څوک بیا په زیارتو خوري څوک په چی شي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل د نبی علیه الصلاة والسلام اوس د دغو شپږو قسمو شیانو ټولو دلایل دا دي من حلف بغیر الله که چا قسم وخوړ بې له الله په بل چې باندې فقد اشرک د شرک وکړي رواه ابو داود رواه احمد و ابو داود وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل د نبی علیه الصلاة والسلام من علق تمیمه چا که په غاړه کړه تمیمه فقد اشرک د شرک وکړي رواه احمد بسند قوي وعن محمود بن لبید روایت شوی دی له محمود بن لبیده قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وایي نبی علیه الصلاة والسلام وویل اني زه سیم اخوف بیریږم ما پر هغه څه اخاف زه بیریږم علیکم پر تاسې باندې الشرک الاصغر هغه شرک اصغر ده قال صحابه کرام وویل وما شرک الاصغر شرک شرک اصغر چیش ده وړوکی شرک چیش ده قال ریا نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې هغه ریا ده رواه احمد بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت سوی د عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی نبی علیه السلام ویل الطيور الطيورة شرك بدپالینې ول دا شرک ده رواه احمد و ابن ماجه هذا کله ما لم یجعل مؤثرا بذاتها دغه ټول شیان چې ته سبب بولې جوړونکی په اصل کې الله بولې دا تارونه جوړونکی نه بولې دا یو سبب بولې جوړونکی الله بولې بیا نو شرک اصغر ده کان شرک اصغرا و ان جعل مؤثرا بذاتها کدی دی په خپل مؤثر وبلل کان شرکن اکبرن بیا شرک اکبر ده که دا تارونه او دا ډبار یو شیان چې د په غاړه دي یا بل تعویزونه یا بل شي نو دا نه بیا د په خپل دي مسیر وبلل نو دا بیا شرک اکبر ده التعویز علی القسمین تعویز بیا پر دوه قسمه ده الاول اول چې دماغ د کتب سینوشته فيه فيه پاغه کې اسماء الله و آیاته نمونه د الله او آیاتونه د الله هو بدعه دا بدعت بوجه په دې وجه چې لم یثبت من رسول صلی الله علیه وسلم له نبی علیه الصلاة والسلام او له صحابه کرامو څخه هیڅ نقل هیڅ ثبوت نشته وثاني دا دوم قسم تعبیر چې د ما هغه د کتب چې نوشته یې پې په هغه کې اسماء المخلوقات نومونه د مخلوقاتو وغیره یا بل شی لکه خطونه وغیره وهو شرک اکبر دا شرک اکبر ده بوجه نه هو الاستعانه بغیر الله په دې وجه سره چې دا کومک غوښتل دي الاول اول چې د الکفر الاکبر کفر اکبر د وهو ينقض الاسلام من كل وجه دا مکمل اسلام ختمي سړی پر په کافر کیږي وهو هغه چې على سبعه اقسام پر اوه قسمه ده الاول اول چې د کفر الانکار کفر انکار ده یعنی انکار دا معنی چې وچ منکر چې دا زه نه منم د آیات یا حدیثونه دا زه نه منم قال الله تعالی پاک وایي هذا خصماني دا دوې ډلې سره دښمنې دي چې یوه د مؤمنانو ډله ده بله د کافرانو ده اختصمو دوی جنګ کوي فی ربهم په حق د رب خپل کې د مؤمنانو وایي د الله ومنئ د الله احکام ومنئ ومنئ کفار وایي موږ یې نه منو نو پر دغه سره جنګ ده وسانی دوم کسرم کفر شک کفر د شک ده کفر شک د توای چې ستا په آیاتو په حدیثو کې شک سي یاره دا به واقعا داسې وي که به نه وي نو قال الله تعالی پاک انما المؤمنون بشک مؤمنان سي د الذين کسان دي امنو سي د ایمان راوړي بلا پر الله باندې او رسول پر رسول تعالی ثم لم يرتابوا بیا شک نه پکې کوي په خپل ایمان کې وجاهدو جهاد کوي بأموالهم په مالو خپل و انفسهم په ځانو خپل فی سبیل الله د الله په لار کې اولئک هم الصادقون الله وایي دغه رښتیني مؤمنان وسالیس دریم قسم کفر تکذیب کفر د تکذیب ده کفر تکذیب ده توای چې د الله رب العالمین و آیاتو ته یا د پیغمبر علیه السلام و حدیثو ته نسبت د درواغو کوي ځکه چې الله رب العالمین او ومن اظلم څوک د ظالم ممن تر هغه چا ابترا استړي علی الله پر الله باندې کذبا درواغ او کذب یا درواغ وای بالحق په حق پوری لما روح جاءه سرالی دی لره چې دا خاص کسی راغلی د لکه مشرکین اس بول دا خاص د قرآن او حدیث دا خاص د پخوانو خلکو خبرې اورې دا درواغ دی الیس یا نه د په جهنم په جهنم کې مسوا ځای لیل کافرین د فار د کافرانو ورابع څلرم قسم د کفر اکبر کفر الاعراض کفر د اعراض ده اعراض کفر د توای لکه یو چاته چې قرآن حدیث پیش کړي دی کې راغلی دی دی مخدور د سواړې کښته روان سي دا منه وایي دا اوس ماته څه وویل یعنې دا دی دا لایز بلا یو لالا سره وعده کړې ده چې زه به اسلام ستا ټول اطاعت منم وروسته پر پښېمانه ده لکه الله یعز بالله الله رب العالمین دې وساتي په د عوامو خلکو کې دا اوس بیخي ډېره ته کله کله د قرآن عظیم شان آیتونه ورته وایي حدیثونه نو چې دا خو دومره موږ مکلف یو د الله له طرفه دی وایي ته پرېږده په دې کیسو پسې وایي موږ نه رسېږي نو بیا به ورسي بیا بیا به ستا په نو قال الله تعالی لا پاک دي ولذین کسان کفروا کافران دي عما لغ انذرو چې دوی ویرول کېږي معرضون حراس کوونکي دي والخامس پنځم قسم د کفر اکبر د کفر الاستحلال کفر د استحلال دی استحلال د توای چې یو شی له ځانه حرامه یې یو شی له ځانه حلاله یې له ځانه یعنې دا شان دا کار وکړي دا حلال ده نو نور خلک هم راسي ستا په قول وکړي چې دا فلان کې ویل دا حلال ده بس دی لوی ټیکدار دی دی مزدوران دی به جهنم ته به ته مخته دی به شاته درپسې قال الله تعالی الله پاک ویل دی اتخذو دوی نیول دي احبارهم د یهودو نصاراو هغه ملایان خپل و رهبانهم او پیران خپل اربابان علاګان من دون الله بیل الله وسادیسو شپږم قسم د کفر اکبر د کفر الاستکبار کفر تکبر ده تکبر دي ته وایي لکه ته چې چا ته قرآن یا حدیث ورښیه چې دا په آیات کې یا په حدیث کې دغه رقم ته راغلي دي نو دی له ډېره تکبره غوږ نه درته نیسي لکه ابوجیل دی یوه غټ غټ کافران او دغرنګه په دې وسو خلکو کې هم غټ غټ ابوجیل بچیان شته لکه پر برابل کال یې په د منصور د عبدالله په علاقه کې یو کس د هغه نو د امارتیانو یو امیر د هغه ته وایي سي نبی علیه الصلوة والسلام د تورو جنډو په باره کې داسې حدیث سره وینې روایت شوی دی له رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث ورته وایو دول په د خوله کې به دې ووایم بل ورته ماته حدیثونه مه وایه زه کاپیر یم چې ته ماته حدیثونه وایه دوی د زمړي زامندونه بیا کلان دي نو کاپیر نه د جنت ټکټ هم نشته در سره دا رقم ته وینې له ډېره تکبره سه آیاتو حدیثو ته غاړه نه ږدي قال الله تعالی لا پاک ویل دی وذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم هغه وخت یاد کوي پیغمبر چې موږ وویل و ملائکو ته سجده وکړي و آدم علیه السلام ته فسجدو نو ټولو سجده ورته وکړله الا ابلیس شیطان نه ورته وکړله ابا منع یې وکړه واستکبر تکبر یې وکړ وکانه و دی من الکافرین له کافرانو والسابع د اوم قسم د کفر اکبر چې د کفر العناد کفر د ضد ده د ضد کفر دغه ته وایي چې ښه در معلوم ده چې دا حق ده لکه دا اوس به بعضې تنظیمونه د اسلامي خلافت ښه ور معلوم ده چې دا حق ده خو له ضده نه ورته راځي لکه د ضد کافران بیخي ډېر دي نو الله رب العالمین وایي قال الله تعالی کلا داسې نه ده ای پیغمبره انه بېشکه دا سړی شته کان دا لی آیاتی نه وایاتو زموږ لره عنی دا ضد کوونکی زموږ له آیاتو سره کین کوونکی ده سه اوس له سقر په ورسته آیات کې الله رب العالمین وایي زه به جهنم ته ورته سکم لکه ډېر خلک دي له آیاتو له حدیثو سره یې ضد ده دا بدعتیان خلک څه دي سړی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې لمونځ کوي یعنې راپلیدن کې وکړي یا من بالجهر یا یو بل پیل د رسول الله کې وکړي نو دوی دومره قین او بغض ورسره لري د هغه پیل پیشې کوي دا د الله رب العالمین د دغه سره بغض د لایاتو سره وسانی دویم د کفر الاصغر کفر اصغر ده وهو لا ينقض الاسلام من كل وجه ناغه له هر وجه اسلام کمال نه ختمي کتعن په الانساب لکه تعن ویل په نسبو کې نو ستاسو دی بیکاره نسب ده زموږ خو دی زورور نسب ده موږ خو له پلانکي فرقې قوم څخه یو تی خو له پلانکۍ بیکارې قبیلې څخه یاست ده ونیاحت علی المیت او ویر کول پر مړو باندې چې مړی دی اوسې ګریوانونه شلوي یو بد حال یې جوړ کړی وي نو دا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ویل دي اثنتان دوه شیان فی امتی په امت زما کې هما هغه دوه بهم په دوی سره کفرونه هغه کفر ده اتعن فی الانساب تعن ویل په نسبو کې ونیاحت علی المیت او ویر کول پر مړو باندې او بل قال قتل لك قتل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ویل دي سباب المسلم فسق شکنځا کول و مؤمن ته مسلمان ته دا فسق ده وقتاله کفر قتلول یې کفر ده متفق علیه دا خلاص دا درس اوس د نفاق درس شروع دی تعریف النفاق واقسامه نفاق او اقسام د نفاق نفاق څه ته وایي تعریف نفاق پیژندګلوي د نفاق اظهار الايمان وابطان الكفر په ښکاره مؤمن په باطن کې کافر وهو ينقسم الى قسمين د یو تقسیم سوی د ودو قسمو ته الاکبر والاصغر یو نفاق اکبر ده والاصغر ده بل وړ نفاق الاول چې د الاکبر نفاق اکبر ده وهو ينقض الاسلام من كل وجه هغه اسلام ختمي له هر یو وجه یعنې د سړی په کافر کېږي وهو انکار شیء هغه منکرېدل له یو شي څخه له یو شي څخه دي په قلبه په زړه خپل کې مما له هغو شیانو څخه ابترس چې فرض ده بي په هغه سره الایمان ایمان راوړل مثال مثال یې دا ده که آمنت بالله لکه امنت به لکه ایمان راوړل پر الله او ملائکته پر ملائکه او د الله او کتبه پر کتابو د الله او رسوله پر رسولانو د الله او یوم الاخر پر ورځ د آخرت والقدر پر اندازه خیری که د خیر وي او شری که د شر من الله تعالی له جانب د الله تعالی ده والبعض پر ژوند بعد الموت ورسته له مرګ نو په دغه شانو کې په دغه شانو کې دی له زړه څخه په زړه کې منکر وي یا په زړه کې شک وي څه معنا د اوه قسمه کفر اکبر چې ما اوس درته ووایو دغه دی په خوله ښکاره نه وایي بلکې په زړه کې وي په خوله خلکو ته ځان مسلمان پیش کړی وي دا یوه خبره یاد ساتئ ملګرو دا ډیره ضروري خبره ده پر دې غور کول پکار دی ډیر خلک دې په دې خبره نه پوهیږي علما نه ورباندې پیږي دغه منافق تر هغو منافق بلل کیږي چې دا کفر یې پټ یې هسې د اسلام په شانو کې بانې ډېرې کوي چې تې حق ته رابولي او پلانکی کار وکړو ده یوه بانه کوي بیا بله بانه کوي په خوله ښه خوږ خوږ غږېږي دغه یې د ده علامات وي په ظاهره خو دی کفر بواح صریح کفر په ده کې نه موجود سوی نو په دغه دی د منافق ده او کله چې د ده کفر راښکاره سي په ظاهره باندې انکار له یو شي وکړي بیا خو د ده کفر اکبر ته بیا خو له نفاقه کیسه راغله و صریح کفر ده نو منافق تر هغو منافق ده چې دی په زړه کې کفر ساتي کې په خوله رابرسېره کوي بیا دی کافر سو وقال الله تعالی الله پاک ان المنافقین بشک د منافقین چې دي دغه عقیدوي منافقان فی الدرک الاسفل من النار په لاندې طبقه د جهنم کې دي ولن تجد لهم نصیرا ای پیغمبر ته به د دوی دپاره څوک مدد کوونکی هم نه کې پیدا سل دي ور به وکاږي تعریف الایمان پېژندګلوي د ایمان اقرار باللسان ایمان چی ته وای اقرار په زبه سره وتصدیق بالقلب او تصدیق به دی په زړه سره وي یعنی د الله د احکام وبه به ته په خلم اقرار کوي چې دا فرض دي یا دا پر ما لازم دي یا لکه څنګه چې الله ویل دي دغه رقم دې که امر ده که نهی ده او په زړه کې به دې هم هغه رقم ته وي والعمل بالجوارح ولاړېږي به هم د الله احکام به عملي کوي هم یزید ایمان زیاتېږي و ینقص کمیږي یزید بالطاعت زیاتېږي په اطاعت سره د الله رب العالمین په اطاعت سره و ینقص کمیږي بالمعصیت په ګناه سره وثانية دا دوم قسم ده نفاق الاصغر نفاق اصغر ده وهو لا ينقض الاسلام من كل وجه هغه له هرې وجه څخه مکمل اسلام نه ختموي مثال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ویلي اذا حدث کذب چې دی خبرې کوي درواغ وایي و اذا وعد اخلفه چې دی وعده وکړي مخالفت پکې کوي و اذا اتمن خان چې امانت پکې دی خیانت پکې کوي و اذا خاصم فجر چې جنگ کوي شکنځاوي کې کوي متفق علیه دغه ته نفاق عملی ویل کیږي نو دا درس دا د اخلاص پر دا ځای باندې او بل درس دا هغه شروع کیږي د نواقض الايمان نواقض الايمان دا به اوس نا وخت به کار سوی وو نو کې وای ویلې وای دا شو ته کوم تعالی نواقض الايمان نو ګوري ملګرو دا ایمان هم داسې نواقض لري لکه او داسې نواقض لري او لمونځ نواقض لري او دغه نور رنګه نور شیان چې دي هغه شروط او نواقض لري ایمان هم لري خو اوس د خلکو دا کلمه دی کړې د چې لا اله الا الله محمد رسول الله پر ځان چې فکر چې فکر دی دا مې ځین جوړ کړی ده الا که دې هر کفر کوو که دې هر ناروا کوله بس کافر کېږي نه نو اصل کې دا دم نه ده لکه د کوچني اوداس کوچنی چې د پر مانځه ودره وور نابالغه ماشوم دی به سیار ټیم راپورته سي بیت سوی وایي زما اوداس نه ده مات بیا لمونځ کوي بیا راپورته سي بیا لمونځ کوي بس نه ماتېږي د دې ایمان هم نه ماتېږي نه ایمان ماتېده لري اول اول اول ستا شرک په شرک سره ایمان متیږي قال الله تعالی الله رب العالمین ویل دي ان الله بشک الله پاک ست لا یغفر بخښنه نه کوي ان د دې یو شرک چې شرک ونیسي به له د الله سره ويغفر بخښنه کوي ما دون کم ذلک تر دا شرک الله رب العالمین مو دې وساتي له شرکه که سړی په حال د شرک مړ شي الله بخښنه نه ورته کوي چې الله ته دی وایستې ګرځې چې هغه شرکی دی وس درته راځي والذین هغه کسان اتخذو چې دوی به نیولي وو من دونیه بېل الله هغه کسان چې نیسي دوی بېل الله اولیاء دوستان ما نعبدوهم دوی وایي چې موږ د دغو عبادت نه کوو الا ليقربونا الى الله زلفا منګر په دې سره منګر د دې لپاره عبادت کوو چې نږدې کې موږ الله لره په ښه نږدېکت سره موږ د دې لپاره د دې موږ خو د دغه بتانو عبادت نه کوو په دې سره موږ الله ته ځان ورنږدې کوو موږ خو د پیرانو او د قبرو عبادت نه کوو په دې سره موږ الله ته ځان ورنږدې کوو دا د الله دوستان دي هؤلاء شفعاؤنا مشرکان به ویل دا بتان زموږ شفاعتګر دي دوی وایي قبرو والا او پیران زموږ شفاعتګر دي او یو وایستي شرعي دي هغه وخت دلته کم د ما به درته ذکر کړي وي هغه جایز دي پنځه شپږ قسمه سته نو دا وایستي شرکي سوي الناقض الثالث دریم ناقض څه ده من هغه څوک لم یکفر المشرکون چې کفر د مشرکانو نه کوي او شک یا شک وي په کفرهم په کفر د مشرکانو کې قال الله تعالی الله پاک ویل دي ان الذين بشک هغه کسان کفرو دي کافران دي من اهل الكتاب له اهل کتاب څخه والمشرکین او له مشرکانو څخه فی نار جهنم دوی به په اور د جهنم کې وي خالدین فیها همیشه به وي په هغه اور د جهنم کې اولئک دغه کسان چې د هم دی شر البریه دی هغه بدترین د انسانانو دي وقال الله تعالی الله پاک ویلي قل ورته یا ایها الکافرون ای کافرانو نو ګورئ کوم چاته چې الله رب العالمین مسلمان ویلی موږ ته د چا زامن یو چې موږ ته بیا هغه ته مسلمان نه وایو او که یو چا ته الله رب العالمین کافر او مشرک ویلی وي موږ ته بیا د چا زامن یو بیا کافر او مشرک نه ورته وایي بیا د الله په خبره کې بیا څنګه موږ ته د شک راولېږي الناقض رابع څلورم متونکی د ایمان من هغه څوک استهزا چې دی ټوکې کوي بې استهزا کوي بې شین په یو شي سره مما له هغو شانو سره مما له هغو شیانو څخه جاء به چې راتګ کړی د په هغه سره نبي صلی الله علیه وسلم نبي علیه السلام چې کوم په قرآن په حدیث کې نبي علیه السلام څه راوړي دي په هغو پورې ټوکې کوي قال الله تعالی الله پاک ویل دي ولئن سألتم ای پیغمبره که له ته له دې خلکو څخه پوښتنه وکړي یعنې دا یو څو خلک وو په جهاد کې ورسره راول نبي علیه السلام سره خو هسې بېګا پې سره کلول دا وایي زه به پلانکی ځای فتحه کړم پلانکی ځای دا اوس به څه به د فتحه راسي نو الله رب العالمین جبرائیل علیه السلام راولېږه چې دا کسان چې دي په دې څنګ کې دا منافقین دي نو یقولون دوی وایي انما بېشک موږ چې کنا یو موږ نحوز و نلعبو موږ خو ټوکې کولې او بازۍ هم کولې نبی علیه السلام ورته وویل ولې دی خبرې کوي دوی موږ ټوکې کولې او بازۍ هم کولې قل ته ورته ای پیغمبر اب الله په الله پورې و آیاته په آیاتو د الله پورې و رسولي په رسول د الله پورې کنتم یا ستاسو تستهزئون ستاسو ټوکې کوي بل څه در باندې ودرېده لا تعت... لا تعتذروا عذرونه مه کوئ قد کفرتم بعد ایمانکم کافران سوي اسو ورسته ایمان خپلو ایمان نسته کېدل کني په اسلام پورې په مؤمنانو پورې په د پورې ته څنګه ټوکې کوي الناقض الخامس پنځم متونکی د ایمان من ابغض شيئا مما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم هغه څوک ده چې دی بغض کوي له هغه شي سره چې راته کړی ده راتله کړي دي په هغه سره نبی علیه السلام چې قرآن او حدیث ده یعنې دې په دې کې له یو شي سره بغض لري قال الله تعالی الله پاک ویلي والذین هغه کسان کفرو چې دوی کافران دي فتعسا لهم هلاک دی وی دی لره واقضل اعمالهم الله رب العالمین ما د دی اعمال ور خراب کړل ذالک دا اوشتل د دی اسلام څخه چې کافران سول بانهم بشک دی سی وو کری هو دی بد غنی ما هغه څه انزل الله چې الله رب العالمین نازل کړی ده فاحبت اعمالهم علاوه د دې عملونه مې ور برباد کړو د الله له قرآن سره او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له حدیثو سره یو سړی بغض ساتي هغه الله رب العالمین اخر کافر کی دا اوس خلکو انجام موږ ته ولیدی د بدعتیان چې ټول د روس ملګري سو د چین د ایران او د نورو ملکو او مکمل ولاړو دا ډیر خلک د کفارو ملګري سو مشرکین سو ولې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم له حدیثو سره بغض درلودی یزي سیلمنز به د رسول الله پر ترکا کاوه لاس به دې په کیپر تکي یا به د امین په زور کې وای امین بالجهر دی به خندل پرې کول او قینو بغض به ور پرې د قین په نظر ورته کتل الا یستعملون من زندغا کوسستا ستا او اعمال ته ګر سر ضرورت نشته هر څوک د الله پاک نور مخلوق هم ډیر دی چې د الله رب العالمین بندګي وکړي الناقض السادس شپږم متونکی د ایمان من من اعتقد ان خروج من دین محمد صلی الله علیه وسلم جائز هغه څوک چې د دا عقیده وي چې وتل د نبی علیه الصلاة والسلام دا جائز دی خروج الخضر علیه الصلاة والسلام عن عن الشرع شریعت موسی علیه السلام لکه خضر علیه الصلاة والسلام چې له شریعت د موسی علیه السلام ووتی دارنګه د محمد علیه السلام په دین کې دا جائز دی نو دا کافر ده قال الله تعالی پاک ویل ومن يرتد منكم عن دينه څوک چې مرتد شو وګرځېدی له دینه خپله فیموت مړ شو وهو کافرون په داسې حال کې چې دی کافر و نو وروسته آیات لوی ده چې الله پاک وایي دغه توانیان کسان او په بل آیت کې الله رب العالمین ومن ابتغى غیر الاسلام دینا که چا طلب کوي بل اسلام بل دین فلن يقبل منه د ده سبق قبول نسی وهو فی الاخرة من الخاسرین دی په آخرت کې له توانیانو خلکو او په حدیث کې نبی علیه السلام من بدل دینه فقتلوه دا الله رسول وایي چا چې دین بدل کړي هغه قتل کړي ان عقیز سابع ومتونکی د ایمان سي ده من هغه څوک ته اعتقده چې د ده عقیده وي من غیر هدي محمد صلی الله علیه وسلم هدي اخرى اکمل او احسن چې دغه لار چې کومه نبی علیه السلام راوړې ده چې د قرآن د حدیث لار ده تر دغه نورې لارې هم ښې لارې سته د خلکو د د خلکو د پاره یو پوره کوونکې لارې دي څه معنا لکه اوس د خلکو جمهوري قانون جوړ کړی دی چا درېمان ټاکلی دی چا جرګې ټاکلی دي د خلکو د فیصلو دپاره او تر قرآن یې ښه بولي او څوک د مشرانو او څوک د ملایانو په رایه پسې روان دي قرآن حدیث یې پرې ایښي دي او تر قرآن یې ښه بولي نو په دا باندې سړی کافر کېږي ځکه چې قال الله تعالی الله پاک ویل دي په حکم الجاهلیت آیا حکم د جاهلیت یبغون دی غواړي ومن احسن من الله الله پاک وایي څوک د ښه تر الله حکما له جهته د فیصله کولو لقوم یوقنون دغه قوم دپاره چې هغه یقین لري الله پاک وایي تر ما هم بل څوک ښه فیصلې کوي زه ښه په فیصلو باندې پوهېږم او که تاسې ښه پوهېږئ الناقض الثامن اتم متونکی د ایمان سي ده معاونة الكافرين على المسلمين کومک کول د کافرانو په مقابله د مسلمانانو کې قال الله تعالی الله رب العالمین ویل دي ولو كان يؤمنون بالله که د دغو خلکو ایمان وای پر الله باندې والنبي او پر نبی علی اسلام ایمان وای و ما انزل الیه او پر هغه قران ایمان وای چې پر نبی نازل شوی دی متخذهم اولیاء دوی به کافران په دوستي سره نه وای نیولي لیکن دا کم څوک چې ځان ته مسلمان وایي او کافر په دوستي سره نسی دا نو په اصل کې مسلمان الله پاک وایي نه الناقض تاسع نه متونکی څه ده د ایمان السحر هغه جادو ده قال الله تعالی لا پاک ویل دي وما کفر سليمان سليمان عليه الصلاه والسلام سليمان عليه الصلاه والسلام کفر نه د کړی ولكن شياطين كفروا شیطانانو کفر وکړ يعلمون الناس سحر چې خلکو ته جادو ورښووئ یعنې د دې واقعه اوږده ده هلته بیا درو ګورئ په ترجمه کې په قرآن عظیم شان کې نو جادو تعالی دلته کفر ویلی دی ګور مطلب یې په دې کې دا و وقال الله تعالی پاک ویل دي وما يعلمانه دا دوو ملایکو تعلیم نه ورکاوه من احد یوه چا ته هم حتی تر داسې حده پورې یقولا دغو دوو ملایکو به ویل انما بېشکه نحن موږ سي فتنه موږ ازمیښت یو فلا تکفر ته کفر مه کوئ دا واقعا هم هلته درو ګورئ نو یعنې دلته بیا سحر ته کفر وویل سو الناقیز العشیر لسم متونکی د ایمان سی ده الاعراض اعراض د لدینه د الله اعراض ما درته ولودي ته وای چې چا ته وای چې الله دی ویل دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ویل دی دی مخ د سواړې کرارې ځان پر واچي د سروان سي هیڅ سوچ نه پکې دروي لکه ما درته یارې لالا سره وعده کړې زه به ستا احکام منم اوس بېرته دی دا لکه پر پښیمانه سي ده قال الله تعالی والذین کفروا الله رب العالمین هغه کسان چې کافران دي اما له هغه څه انذرو چې دوی ویرول کېږي معرضون اعراض کوونکي دي الناقض الحدي عشر یولسمه تونکي د ایمان سي ده السب الله ورسوله شکنځا کول و الله ته او دغه رنګه ورسول د الله تشکنځا کول وصحابه کرام اصحاب کرام تشکنځا کول والملائکه ملائکه تشکنځا کول لدغه خلکو سره دښمنی کول قال الله تعالی الله پاک ویل دي نو دا کفر ده قال الله تعالی الله پاک ویل دي من کان عدو لله څوک د الله دښمنی او ملائکته د ملائکه دښمنی او ورسوله او د رسولانو د الله دشمن دي و جبريل د جب... د جبرائيل عليه السلام دشمن دي و ميکال د ميکائيل عليه الصلاه والسلام دشمن وي فإن الله بشک الله است عدو دشمن د لیل کافرین د پار د کافران او د صحابه کرام باره کې بیا راځي نبی علیه الصلاه والسلام که چا له دوی سره محبت وساتي دی د لکه له ما سره سي محبت وساتي که چا له دوی سره بغض وساتي دی د لکه له ما سره سي بغض وساتي او نور دلایل هم ډېر دي په دې باره کې نو الحمدلله دی داغه کتاب سکن کتاب العقیده و دا وس خلاص مکمل پر دغه ځای باندې بل کتاب سکم شروع کیږي سبا د خیر سره هغه کتاب ماده الفقه الصلات کتاب د فقه الصلات شروع کیږي معنا فقه فلمانځ کې نو لخیر سره هغه بیا سبا د خیر زوایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین